حسن حسین پچی غو ژاړي ربا لمر نه پیدا سینې غواړي ربا مرید الوګي نا د سورز درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راړو د الحاج مولوي عبدالهادي حماد صاحب یو اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو راسره مل اوسئ أما بعد فقد روي عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش تصوم عشورا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر الى المدينه المنوره صامه وامر بصيامه الحديث صدق رسوله النبي الكريم ورونو مؤمنانو یقیني خبره ده چې د الله جل جلاله نعمتونه پر انسانانو ډیر دي او انسانان د دې توانایي نه لري چې د الله جل جلاله د ټولو او سترو نعمتونو قدرداني وکړي او شکرګزار دی جوړ سي لکه څرنګه چې ښایي د الله جل جلاله د نعمتونو په لړ کې یو نعمت دا هم دی چې انسانانو ته داسې وختونه وله ورکړي دي چې په ډېر لنډ وخت کې ډېرې لویې لویې ګټې لاسته راوړلی سي د دنیا ګټې او د آخرت ګټې د دنیا او د آخرت ګټې که سره پرتله سي د دنیا ګټې ډېرې لږ دي د آخرت و ګټو ته ځکه په یو حدیث شریف کې راځي وای د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله یو کمزوري جنتی ته دومره ځای او دومره باچهي په جنت کې ولورکی لکه دا دنیا درې واره په بل روایت کې راغلی دی چې دومره باچهي او مځکې په جنت کې ولورکی لکه دا دنیا پنځه واره نو د دې دنیا د یو ملک باچهي چې څوک لاس ته راوړي نو د دغه باچهۍ د لاسته راوړلو لپاره پیسې هم مصرفوي وینه هم تویوي بند هم کاټي وامونه هم پر ځان باندې تېروي لا هم نه ورسېږي خو الله جل جلاله په ډېر د لږ تکلیف په بدل کې دومره ستره باچهي ولور کوي او دا د دې دنیا باچهي هم ځای لیدونکې ده د څو ورځو لپاره ده دایمي نه ده او د آخرت باچهي چې الله جل جلاله و انسانانو تور کوي هغه ده دایمي ده هغه نه ځایلیږي یوه خبره خدا حقیقت ده چې د آخرت نعمتونه د دنیا تر نعمتونو ډیر دي د آخرت ګټې د دنیا تر ګټو ډېرې دي که چیرې علی سبیل الفرض و تقدیر ته داسې فرض کې چې د آخرت ګټې لږ دي د دنیا ګټې پر ډېرې دي بیا هم د آخرت ګټې پر ښه دي ځکه دنیا فانې کېږي د دې مثال داسې دی لکه تا ته چې یو څوک ووایي چې زه تا ته زر روپۍ دله درکوم او بیا یې نه غواړم دا ستا دي بس دا زما ستا سره یو همکاري ده یو کومک دی او بل سړی بیا ده ته ووایي چې زه یوه روپۍ نه تا ته دغسې در کوم نه سل در کوم نه زر در کوم زه لس لکه روپۍ تا ته در کوم ستا سره د امانت پرتې وي دغه سړي ته یو سړي زر روپۍ ورکړلې بیا یې نه ځینې غواړي او بل سړي لس لکه روپۍ وله ورکړلې ول امانت یې د سره وساته نو اوس دغه سړی چې دا دوه ډوله پیسې په لاس ورغلې په د امانت نه دی خوشاله بلکې په دې امانت خوابه دی لا دی وای دا د امانت یو درون بار دی زما پر وژو باندې پروت دی او په هغه زر کو خوشاله دی ځکه وای هغه خو زما دی بیا زما څخه غوښتونکی نه دی نو د دنیا باچهی زیب و زینت د دنیا ښکلا د دنیا نعمتونه که هر څومره ډېر هم سي خو بیا هم د امانت شکل لري بیرته د یو انسان د لاس څخه وځي او د آخرت ګټې چې دي هغه دایمي ګټې دي دوامداره ګټې دي او هغه هیڅکله نه پانې کېږي هغه ستا هغه یقیني ګټه ده نو د دغسې یقیني ګټو لپاره الله جل جلاله و انسانانو ته وختونه وله ورکړي دي چې په ډېر لنډ وخت کې ډېرې ډېرې ګټې لاسته راوړلی شي چې په دغه وختو په لړ کې یو دغه د عاشورا ورځ ده دغه د عاشورا ورځ یا د حسن حسین د میاشتې لسمه ورځ ده دا یو بهترینه او بزرګه ورځ ده دا ورځ پیژندل لازمي دي هر مؤمن مسلمان لره دا ورځ چې راځي د دې ورځ په اړه باندې فضائل هم سته او ځینې داسې خبرې هم شته چې بې بنیاد او بې بنسټه دي د اهل تشیع یعنی شیعګانو چې هغه د دې په ورځ باندې چې کومې خبرې کوي هغه هم شته او د اهل تسنن یا د سنیانو چې کوم هغه حقیقي عقیده دا دا هم شته نو مؤمن مسلمان دا په کار ده چې د دې ورځې ځانګړتیاوې وپېژني دا ورځ ته ولې عاشورا ورځ وایي د په دا ورځ باندې روژه نیول ثواب لري او که یا که یو څوک یوازې په دغه ورځ باندې روژه ونه نیسي یو اور یوازې په دغه ورځ باندې روژه ونیسي د نورو ورځو روژې ورسره ونه نیسي هغه څه حکم لري آیا په دغه ورځو کې ځینې بدعتونه ستا هغه حقیقت لري که نه لري دغه خبرې یو په یو باندې پېژندل او عمل ورباندې کول لازمي خبره ده لومړی خبره دا ده چې دې ورځ ته د عاشورا ورځ ویل کېږي ځکه دا د عاشورا ورځ تر اسلام نه وروسته دا نوم ورته ورکول سو تر اسلام مخکې دې ته بل نور نومونه وه عاشورا ځکه ورته وایي چې دا د لسم ورځ ده د دې حسن حسین د میاشتې لسم ورځ ده او عاشورا لسمې ورځې ته ویل کېږي لسم ته ویل کېږي ځکه ورته د عاشورا ورځ ویل کېږي او په دې ورځ باندې روژه نیول ثواب لري دا یقیني خبره ده ځکه په یو حدیث کې راځي چې حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کړی دی دا مبارک فرمایي وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه البته تر دا جمله یو مخکې جمله هم ستا دا مبارک فرمایي وایي قریشو یعنی د مکې خلکو د کفر په حالت کې هم د دې ورځې روژه نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې ورځې روژه نیول بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته رامهاجر سو نو بیا یې هم دا روژه نیول او نورو مسلمانانو ته هم امر وکړي چې تاسو هم د روژه نیسئ بیا چې کله د روژې د میاشتې روژه فرض سوه تر دغه مهاله لا د روژې د میاشتې روژه نه ده فرض سوې کله چې د روژې د میاشتې دېرش ورځې روژه فرض سوه نو نبی علیه السلام ورته وویل و ټولو صحابو کرام ته یې وفرمایل من شاء صامه و من شاء ترکه که د چا خوښه وي دا ورځ روژه دې ونسي ځکه ثواب او فضیلت ډېر لري او که د چا خوښه سول پرېږدي ږدي روژه دې نه نیسي او بل حدیث چې ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی د مبارک فرمایي وای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم المدینه فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته مهاجر سو په مدینه منوره کې يهوديان او نصارا و يهوديان یې ولیدل چې د دې ورځې روژه یې نیول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو څخه پوښتنه وکړل ول ای یهودیانو تاسو ولې په دا ورځ باندې روژه نیسي دغه د عاشورا په ورځ باندې یعنې د حسن حسین د میاشتې پر لسمه ورځ باندې ولې روژه نیسئ وجه چیش ده یهودیانو ورته وویل چې دا روژه موږ ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې الله جل جلاله پر يهود قوم باندې پر بني اسرائیل باندې ډېر ستر ستر نعمتونه کړي دي یو نعمت ادا دی چې الله جل جلاله بني اسرائیل د فرعون د منګولو څخه خلاص کړ په دې ورځ باندې بني اسرائیل شپږ لکه نفره وه شپږ لکه نفوس وه فرقوم فرعون او د فرعون قوم چې قبطیان وه هغو ټولو دا شپږ لکه نفر ټوله خپل غلامان جوړ کړي وه نارینه یې د نارینه و غلامان وه او ښځې یې منځانې وې څه چې به کفتیانو ورته ویل څه چې به د فرعون قوم ورته ویل هغسې به یې کول فرعون ورته ځان خدای پرست کړی و نو يهوديانو ورته وویل چې الله جل جلاله موږ ته په دې ورځ باندې ازادي راکړه او الله جل جلاله په دې ورځ باندې فرعون په رودینیل کې غرق همدا ورځ وه چې الله جل جلاله پر موږ باندې رحم وکړي نو دا چې الله جل جلاله موسی علیه السلام سره د خپل قوم کامیاب کی د فرعون د منګولو څخه اخلاص کی د الله د دین دشمنان او د د دشمنان د موسی علیه السلام د قوم دشمنان کفتیان پرودینیل کې غرق سو نو موسی علیه السلام دا روژه نیوله د پاره د شکر چې د الله شکر ادا کی نو موږ هم دا روژه نیسو چې اتباع د موسی علیه السلام وکړو نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم واصحابو ته وویل ونحن احق بهذه الصوم من اليهود مونږ ښه تره حقدار یو تر یهودیانو چې د دې ورځې روژه ونیسو نو موسی علیه السلام هم خپل قوم ته امر وکړ او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم خپل قوم ته امر وکړي ول تاسو هم روژه نیسئ رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه هم د دې ورځې روژه نیول همدا ډول په یو بل روایت کې راځي چې دا هم حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی د مبارک فرمایي وای کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې ورځې روژه نیول او مسلمانانو هم د دې ورځې روژه نیول نو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله په دې ورځ باندې روژه نیول دا خو د یهودیانو مسلک دی د بنی اسرائیلو مسلک دی موږ هم دا روژه نیسو آیا موږ د یهودیانو سره تشبیه نه راځي دا پوښتنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه صحابه وکړل دا د هجرت لسم کال هغه کال و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدغه کال باندې بیا وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل که چیرې راتلونکی کال موږ روژه نیول نو موږ به یوم التاسوعا یعنی نهم روژه به هم ورسره نیسو او یا به یولسم روژه هم ورسره نیسو نو مخالفت به د یهودیانو سره راسي همدا خبره د یادونې وړ ده او د پام او د توجه وړ ده چې څوک د دې ورځې درنښت کوي او غواړي چې روژه ونیسي نو هغه لره پکار ده چې یوازې د دغه ورځې روژه نه نیسي د نهم روژه دې هم ورسره ونیسي او که نه هم روژه ورسره نه نیول د یولسم روژه دې ورسره ونیسي خو د دې لپاره چې مخالفت د یهودیانو څخه راسي ځکه یهودیان یوازې دغه ورځې روژه نیسي مسلمانانو ته پکار ده چې په حتمي ډول باندې له یهودیانو سره مخالفت وکړي لسم او یولسم روژه هم لس نهم روژه یا لس یولسم روژه ورسره ونیسي د عاشورا د ورځې څخه دا یو بل فضیلت دی د دې ورځې او بل روایت چې د ابي قتاده رضی الله عنه څخه روایت شوی دی ابي قتاده رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام یوم عرفه احتسب علی الله وای کچا د عرفات د ورځې روژه ونیول ازروی ثواب چې د الله عزوجل څخه ثواب لاسته راوړي یعنی خالص نیت یې دا و چې د الله عزوجل څخه ثواب ترلاسه کړي نور یې هیڅ مقصد نه و داسې روژه که چا ونیول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله جل جلاله به د تیر کال ګناهونه ور وبخشي او یو به د راتلونکي کال ثواب هم د راتلونکي کال ګناهونه به هم الله ور وبخشي البته دا د عرفات ورځ ده د عاشورا ورځ هم په دغه حدیث کې راځي نبی علیه السلام په دا حدیث کې دوې ورځې یادې کړې دي یوه یې د عرفات ورځ یاده کړې ده یوه یې د عاشورا ورځ یاده کړې ده اول یې د عرفات ورځ یاده کړې ده نبی علیه السلام فرمایي وایي که چا د عرفات په ورځ باندې روژه ونیول الله جل جلاله به د تېر کال ګناهونه ټوله ورمعاف کړي او د راتلونکي کال ګناهونه به هم ورمعاف کړي نو حتما ستا سره دا سوال پیدا کیږي چې راتلونکي کال خو نو د ده چې زړه غواړي هغه ګناوې دي کیږي ځکه الله ور بخښلې دی یا داسې نه ده بلکې دا چې الله جل جلاله د عرفات په ورځ باندې ده ته داسې امتیاز وله ورکوي چې د تېر کال ګناهونه وربخښي او د هغه نه وروسته د راتلونکي کال ګناهونه هم وربخشي د دې مطلب دا دی چې الله جل جلاله به د ده په زړه کې نورانیت پیدا کړي د ده په زړه کې به محبت د دین او د اسلام سره پیدا کړي د ده به خپله هېڅ ګناه ته رجوع نه کېږي د ګناه څخه به یې الله وساتي د دې انعام مطلب دا شی دی مفهوم دا شی دی او د هغه حدیث په پاته برخه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا د عاشورا د ورځې روژه ونیول نو الله جل جلاله به د تېر کال ګناهونه ور وبخشي د عرفات د ورځې په روژه نیولو کې دوه امتیازات وه دوه انعامات وه د عاشورا د ورځې په روژه نیولو کښې یو انعام دی یو امتیاز دی هغه دا چې د عرفات د ورځې په فضیلت کې په دې حدیث شریف کې ښودل سوي دي چې متفق علیه حدیث دی بخاری او مسلم دواړو روایت کړی دی هغه مخکې حدیثونه هم متفق علیه حدیثونه وه بخاری او مسلم دواړو روایت کړي وه دا حدیث هم امام بخاری صاحب او امام مسلم صاحب دواړو روایت کړی دی وایي که چا د عرفات روژه ونیول دوه انعامات یې دا دی چې د تېر کال ګناهونه هم وربخښل کېږي د راتلونکي کال ګناهونه هم وربخښل کېږي یعنې راتلونکی کال به الله د دین محبت په زړه کې واچي د ګنهو به یې وساتي او د عاشورا ورځ روژه که څوک ونسي یو امتیاز یې دا دی چې د تېر کال ګنهونه به ور وبخښل سي نو په دې ځای کې حتما سړي ته دا سوال پیدا کیږي چې د عرفات د ورځې فضیلت نو ولې د عاشورا تر ورځې ډېر سو د عرفات په ورځ کې دوه انعامات و دوه فضیلتونه و او د عاشورا په ورځ کې یو فضیلت دی یو انعام دی فضیلتونه خو د هرې ورځې د ډېر دي دغه په دغه حدیث کې چې دغه امتیاز راغلی دی دا نو ولې نو جواب داسې دی علماو لیکلي دي وایي د عرفات د ورځې فضیلت ځکه زیات شو چې د عرفات ورځ د شو ورځو څخه د دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او د عاشورا ورځ چې ده دا د موسی کلیم الله علیه السلام د موسی علیه السلام د دین د فضیلت والا د ورځو څخه ده دین د محمد رسول الله چې دی هغه د موسی علیه السلام پر دین باندې بهتر دی نو ځکه د عرفات د ورځې امتیازات دوه سوه او د عاشورا د ورځې یو سو نو دا حدیثونه چې د عرفات د عاشورا د ورځې د فضیلت په اړه راغلي دي یا د دغه ورځې د روژې په اړه باندې راغلي دي دا حدیثونه بیخي د مؤمن مسلمان لپاره کفایت کوي چې د دې ورځې د ګټو څخه ځان برخمن کړي دا ورځ چې څوک روژه ونیسي څو احادیث بیان سوه چې نبی علیه السلام خپله دا روژه نیول په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې بیا صحابه ورته امر کاوه څو حدیث رااله خو کچیر د چا په زړه کې نورانیت د ایمان او د اسلام د هغه لپاره یو حدیث هم کفایت کی بیخي د ډیرو تکراري حدیثونو ضرورت نشته دا چې څو حدیثونه د دې ورځې د فضیلت په اړه باندې راغلي دي دا به بیخي مهمه خبره ده باید بیخي مؤمن مسلمان عقیده باندې ټینګه کړي او که د چا په عقیده کې څه خلل وي د چا په عقیده کې څه سستوالی وي نو هغه کس ته که هر څومره حدیثونه وویل سي بیا هم تاثیر نه باندې کوي تاسو وګورئ ډېر خلک داسې وي چې کله د دین خبره واوري د هغه پر زړه باندې اثر کوي هغه ته دا د دین خبره ښه خوند ورکوي هر چا چې ویلې وي د هر چا د خدای څخه چې وي هر چیرې چې وي د دین خبره ښه خوند ورکوي ځکه د ده محبت د دین سره دی محبت یې د هغه خبرې سره دی چې هغه د دین سره تړلې ده او ډېر خلک بیا داسې تاسو وګورئ د دین خبرې ورته کېږي پر ده باندې وغمېږي او دا د دین خبرې چې دته کېږي د ده وزره ته هېڅ نه لوېږي دا نو هغه کس دی چې الله پاک فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم دا داسې کسان نو زړونه زنګ وهلي هېڅ تاثیر نه باندې کوي ځکه دی د دین سره محبت نه لري کومې خبرې چې د دین سره تړلې وي هغه خبرې خوند نه وله ورکوي نو ځکه دا د دین خبرې چې ورته کېږي دا ته داسې معلومېږي لکه یو عباس خبره هېڅ تاثیر نه باندې کېږي نو که چیرې چاته داسې کیفیت پیښ وي هغه کس الله ته وژاړي د الله د ویر څخه اوښکې تویول هغه دا مرض لرې کوي زړه پاکي دا د زړه زنګ د زړه توروالی چې د دین خبرې ورته کیږي د تعبس معلومیږي بې ځایه معلومیږي یا یې زړه ته نه لویږي او یا تاثیر نه باندې کي دا د زړه د زنګ تاثیر دی د زړه زنګ په دغه اوښکو باندې پاکېږي چې الله ته یې توی کړي نو د چا زړه چې پاک وي د چا په زړه کې چې نورانیت وي هغه ته چې یو حدیث د دې ورځې د فضیلت وویل سي دا هم ډېره بیخي کفایت ورته کوي نور ضرورت دی نه لري بس په هغه یوه حدیث باندې عمل کوي خو یوه بله خبره چې ډېره ضروري ده هغه دا چې دغه ورځ خو د یقینا د فضیلت ورځ ده په داسې احادیثو باندې چې هغه د بخاري او مسلم احادیث و متفق علیه حدیث و څو حدیث ما بیان کړ ټول متفق علیه یعنی هغه قوي ترین حدیث و چې هیڅ شک و شبه پکښې نسته په داسې احادیثو باندې د دې ورځې فضیلت ثابت دی نو مومن مسلمان باید حتما د دې ورځې اهتمام وکړي خو یوه خبره چې ما ول د یادولو وړ ده هغه دا چې شیطان ټول عمر کوشش کوي چې اول وار یو څوک د دین څخه منکر کړي کوشش کوي چې اول وار یو حادث وي په هغه کې شک ورته پیدا کړي د قرآن یو آیات وي په هغه کې شک ورته پیدا کړي د دین یو حکم وي هغه ګران ورته معلوم کړي کوشش کوي چې د دې حکم څخه یې لرې کړي اول خدا کوشش کوي او که چیرې دا ورته ثابته سول چې د دې خلکو په زړو کې محبت د دین سته محبت د ایمان سته د دې خلکو په زړو کې د الله عز وجل د رحم نورانیت سته دا خلک د دین څخه نه بیلیږي نو بیا کوشش کوي چې خپله په دین کې داسې شیان ورته پیدا کړي چې دی د هغې لارې څخه ګمراه کړي هغه دا چې دا ورځ ډېره بهترینه ورځ ده د فضیلت ډکه ورځ ده دغه حادثونه چې پکښې وویل سول هم دومره حادث شته ځینې ضعیف ضعیف حادثونه راغلي دي چې هغه د دې ورځې فضیلت ثابت کړی دی په نورو ډولونو سره د خلکو په زړو کښې نورې نورې لارې پیدا کړي دي یو خو هغه کمزوري او ضعیف حدیثونه دي چې هغه باندې به وروسته خبره وکړو یو رواجونه دي چې د خلکو په ذهنونو کې کښېوتلي دي هغه دا چې ټوله خلک کوشش کوي دغه ورځو ته ژړاندې ورځې وایي دا پښتني لحاظ باندې د ژړاندې ورځې بولي په دې ورځو کې واده کول دسمال کول خوشحالي کول دا ناجایز بولي وایي دا نه دي جایز دا ژړاندې ورځې دي دا د غم ورځې دي دا تش یوازې او یوازې رواج دی د دې خبرې د ثبوت لپاره هیڅ نوم د یو کتاب یوه خبره نه ده کړې زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه په مذهب کې یو عالم دا خبره نه ده کړې نه په هیڅ حادث باندې د دې خبرې ثبوت شته دا یوازې او یوازې چې د دا اوسه تر موږ او تاسو پورې د عوامو خلکو په منظور کې راغلی دی دا یو رواج دی د دې رواج څخه باید هر مؤمن مسلمان ځان خبر کړي تحقیق پکښې وکړي او د دغه رواج څخه چې د دین په نوم باندې خلک پیژني او دا عقیده لري وایي دا ورځ د غم دي ځکه خو نو ملایان وایي کتابونه وایي دا یو رواج د بدعت دی دا باید یو مؤمن مسلمان ونه کړي دوهم دا چې ځینې سپین سرې بیا هم داسې رواج لري وایي په دغه ورځو کې به بیخي یو د یو چا څخه مې واورېدله یوه سپین سرې ښځې وه بل چا ته ویلې وه چې په دغه ورځو کې که چیرې چا سر پرېولی بیا بې سر ریږدي دا د ځانه څخه یوه جوړه سوې خبره ده داسې کارونه نشته چې په دې ورځو کې به څوک ښه لباس نه اغوندي سر به نه مینځي نظافت به نه کوي دا غلط خبره ده بلکې دا ورځې هم د نورو ورځو په ډول باندې دا هسې ورځې دي او ځینې خلک خو بیا داسې کوي چې دا د لسم ورځ بیخي د غم ورځ بولي د ماتم ورځ یې بولي او دا وایي چې په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید سوی دی یقینا حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ باندې شهید سوی دی په دې کې هېڅ شک نشته خو دا چې دا د غم ورځ یې بولي سینې ټکوي ځانونه په زنځیرانو ویي هغه نور خلک دي هغه اهل تسنن نه دي ته هغه سره تشبیه کول اهل تسنن او سنیانو ته جایز نه باید هغه ترتیب ونه کړي نو په دې منظور باندې هر مؤمن مسلمان دا مکلفیت لري چې دین ازده کړي په حقیقي ډول باندې ازده کړي یوه خبره چې واوري یوازې پر دې خبره باندې اعتماد ونه کړي د تقوا په نیت کې په خبره کې بیا تحقیق هم وکړي چې د عالم څخه یو خبره واوري نو دای دې دا په زړه کې وارزوي چې یا الله زه ستا څخه بیریږم دا د دین خبره ما واورېدله زیره دوالی نه ځم او په دې نیت د بل عالم څخه پوښتنه نه کوم چې زه غواړم چې پر دې خبره باندې بې اعتماده یم یا الله ستا د بیرې څخه زه په دې موضوع کې تحقیق کوم پلټنه کوم د بل عالم څخه پوښتنه کوم د بل عالم څخه پوښتنه کوم داسې تقوا باید یو مؤمن مسلمان وکړي هره خبره چې د دین یې واورېدل غورځه یې ده نه دا دې نه وایي چې دا دا شل کاله موږ ته ولې ملایانو نه ویله چې اوس نوې خبره پېښه شول دا خبره دې نه کوي تحقیق چې په دې کې وکړي پلټنه دې په دې کې وکړي او همدا ډول په ځینو احادیثو کې شته چې خپله د احادیث یو وخت ما هم ویلي دي په یو کتاب کې شته خو وروسته له تحقیق د هغو حدیثونو لپاره هیڅ سند نسته هغه داسې ځینې روایت راغلي دي که چیرې په دې ورځ باندې څوک سترګې تورې کړي الله عز وجل به یې تر مرګه پورې د سترګو د مرضو څخه وساتي د سترګو د ړندوالي څخه وساتي او همدا ډول که چیرې په دې ورځ باندې څوک غسل وکړي الله جل جلاله به یې راتلونکي کال د هر ډول مرضي څخه وساتي الا مرض الموت او داسې احادیث ته که چیرې په دې ورځ باندې چا توسع د مال وکړل د وسع د خوراک وکړه پر خپل اولاد باندې الله جل جلاله به د ده په رزق کې پراخوالی راولي همدا ډول داسې وینا شته چې په دې ورځ باندې د حضرت حضرت نوح علیه السلام کښتۍ پر جودي غره باندې ودرېدل او دې تور ته ابراهيم عليه السلام ته الله د اور څخه نجات ولا ورکی او دا شنور خبره چې سوي دي د خبرو لرهم اصل او بنیاد نشته په صحیح احادیثو کې نو دا داسې خبرو فضایل څخه تیریدل څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابت سوي دي په هغه هغه طریقه باندې ډېره ضروري خبره ده ډېره لازمي خبره ده چې هر مؤمن مسلمان په دا خپلو غوږونو کې دا یوه خبره ډېره ټینګه ونیسي هغه دا چې وخت د فتنو دی وخت د فساد دی نو تاسو کوشش وکړئ ستاسو د پلارونو د نیکونو چې کم دین و ستاسو د پلارونو د نیکونو چې کم مذهب و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ټینګ ونیسئ کم څه چې په دې مذهب کې دي هغه خامخا ټینګ کړي او کم څه چې په دې مذهب کې نسته نوي ورننوتلي دي دا هم ځینې وباسي هغه که د رواج په شکل ورننوتلي که د نورو ضعیفو خبرو په شکل ورننوتلي یوازې او یوازې کوشش وکړي چې خپل دین هغه خپل مذهب په ټینګو په ټینګو منګولو باندې ونسي او د څخه ضایع نه شي ځکه دا وخت د فتنو دی دا وخت د فساد دی ډول ډول فتنې راځي شیطان کوشش کوي چې خلک د دین څخه په یو طریقه نه او په طریقه باندې د انسانان د دین څخه لري کړي ځکه الله په قرآن کې وایي وایي شیطان ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا تاسو یې په دشمنۍ ونیسئ نو د شیطان دشمني خدا ده چې هره لاره چې کېږي د هرې خوا څخه چې کېږي کوشش کوي چې تا د دین څخه لرې کړي ستا اولاد د دین څخه لرې کړي نوي نوي رواجونه نوي نوي فکرونه د دین په نوم باندې نوي نوي خبرې راځي د دې څخه ځانونه وساتي کله چې تاسو ځانونه ځینې وسوتل بس شیطان پر دا مخ باندې ووهئ د شیطان چې کومې دښمنۍ ته اراده وه شیطان چې کوشش کاوه چې تاسو د دین څخه لرې کړي همداسې مو د ده د ده دغه غلط فکر او دغه د ده دښمني چې سر ته رسېدل د دې څخه مو ځانونه خلاص کړل نو الله جل جلاله رحم هم راځي کله چې د الله رحم راغلی بیا د دنیا او د آخرت هر چیر باچي یو طرف کې سته د خبرو خلاصه مې دا ده چې دغه لسمه ورځ د عاشورا ورځ چې د حسن حسین د لسو ورځو هغه وروستۍ ورځ ده یعنی د حسن حسین لسمه ورځ ده د دې ورځې په ورځ باندې روژه نیول ډېر ثواب لري ډېر حادث پکښې راغلي دي خو دا خبره پکښې لازمه ده چې د یهودو د نصاراو سره مخالفت په کار دی د نهم روژه هم باید ورسره ونیول سي او یا د یولس روژه ورسره ونیول سي څو مخالفت راسي دا دا دوهمه خبره درېیمه خبره دا ده چې دغه رواجونه چې د خلکو په ذهنو کې سته چې په دې ورځو کې ودونه نه کوي یا د غم ورځې بولي یا سرونه نه مینځي یا کالي نه مینځي او دا وایي چې دا د غم ورځې چې دا رواجونه چې دا درواغ دی هېڅ حقیقت د دې لپاره نشته پر دې درواغو باندې عقیده مه لري او ځینې هغه څه ضعیفې خبرې چې وایي هغه مې هم تاسو ته په نښه کړلې دا د علماو مسؤلیت دی چې حقیقت تاسو ته ووایي عمل نه بیا په تاسو باندې دی